السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې تمه چې تاسو به ټول رک روغ او خوشحاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو د تیر په څیر رسنۍ نو غربي رسنۍ دي او که طاغوتي رسنۍ دي که کوزي دي او که بري دي ټولې د خلافت په خلاف په واز کومې خوله وازه کړې ده او لګیا دي خپلې هغه زهرجن تبلیغات او کوم پروپاګنډې چې دي هغه یې جاري ساتلي دي او دوی غواړي چې په دغه پروپاګنډو او تبلیغاتو خپلې ناکامې هڅې همداسې دوامدارې وساتي خو لله الحمد سره د دوی د دومره پروپاګنډو او تبلیغاتو بیا هم دولت الخلافه اسلامي دولت ورځ تر بلې غوړیږي او صفونو ته یې د راتلونکو ځوانانو تعداد ورځ تر بلې لوړیږي دوی دې هڅه کوي دوی دې دغه تنظیمونه په تش په نامه اسلامي تنظیمونه هم د ځان سره غاړه کړي او دوی دې د امریکې او روس او برتاني او جاپان او چین او ټولو کفري نړیو ته څنګه چې ورسره تړون لري همداسې دې ورته نورې نارې وکړي د نورو مرستو د راجلبولو هڅه دې وکړي دوی دې خپله وسه وازموي. لله الحمد د خلافت اسلامي د مجاهدینو تمه، توقع او غوښتنه یوازې د الله جل جلاله څخه ده. د دوی په سر د الله جل جلاله د نصرت لاس دی. دغه په مادي تجهیزاتو او امکاناتو ایمان لرونکي په دې باوري دي چې له امریکې پرته هېڅ ډول نظام په مخ نه ځي او هر څه چې کوي امریکا یې کوي. دوی امریکا ځان ته په الوهیت نیولې ده او په دې باوري شوي دي چې د امریکې پرته بل هېڅ کار شونی نه دی. خو لله الحمد د خلافت زمرو دا ثابته کړله چې د الله جل جلاله په نصرت او امداد خپل اسلامي نظام رامنځته کړ، الهي قانون یې نافذ کړ، له عراق او شامه رانیولې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ولایتونه پرانستل او د خراسان په شمول نو دغه دی ورځ تر بلې اسلامي دولت خاوره پراخېږي. د دغه تبلیغاتو په ارتباط چې دوی کله د امریکایې دفاع وزیر خبرې راخلي چې دی وایي چې دوه زره شپاړسم کال به افغاني او پاکستاني مرتدو فوځونو لپاره خطرناک وي نو دوی په دې یو یو احمقانه استدلال کوي چې وګوره دوی ته معلومات دی دا د دوی ډله ده او کله به یې وایي چې احمق وکیلان یې بیا دا خبره کوي چې دغه راډیو په بیس کې ده او که دا نه وه نو زما حلال کوي او قسم هم کوي نو عجیبه د خندا وړ خبرې دي دوی ورسره خپله ناستې ولاړې کوي دوی ورسره ډانس پارټیو ته ځي دوی ورسره شرابخونو کې په شریکه شراب څښي د همغوی پلانونه او طرحې عملي کوي د همغو د سفارتونو مزدوران دي خو د پاک سپېڅلو سرلوړو او ازادو مجاهدینو د بدنامولو لپاره لګیا دي نو هغه هغه کمکلې او له له حماقت نه ډکې خبرې کوي چې ټول ولس ورپورې خاندي او همدا راز په دې وروستیو کې نور داسې مسایل دي چې باید بحث پرې وشي په همدغه موضوعاتو خبرې کوو د شیخ صاحب ابو عمر سره شیخ صاحب لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ مننه خوښ سې شیخ صاحب که پیل له دې وکړو چې د اسلامي دولت په خلاف چې رسنۍ کوم تبلیغات کوي یا د مزدور رژیمونه کوز دی او که بر دی دا چی کوم هلی ځلی کوي چی ددی مخه ونیسی مخنیوی یی وکړي کله یو چا سره ایتلاف او کله بل چا سره ایتلاف او کله پورپایګنډی او هغه خپل انتهایی زور یی وازمایي خو لله الحمد په دغه اسلام مینو پتنګانو باندی د د هیڅ کفری او طاغوتی نظام زور نه رسیږي لله الحمد دلته ځکه دلته د الله جل جلاله نصرت دی او دوی سره د الله امداد دی په دی وروستیو کی ځینو هغه منفورو علماو چی په دی ولس کی اوس هم د پی ار ټی د ملا په نوم باندی مشهور دی او په دی دونیا یی الله تعالی هغه څېره مسخه کړې ده او دا ولس ته معلومه ده چې دی څوک دی. د هغوی په مشرۍ باندې د درباري مولیانو غونډې کېږي او هغوی ته بیا داسې پلان او طرحه ورکول کېږي چې تاسو د خلافت په خلاف له منبره او جوماته غږ پورته کوئ او د دوی په خلاف نارې وکړئ او هغه فرمایشي خبرې ورکول کېږي او دغه شان بیا هلته په قصر کې پیپسیانې او نور مشروبات څښل کېږي او هغه حرام خورا خواړه پرې خوړل کېږي او بیا نو دوی ته طرحې ورکول کېږي هغه عملي کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه تبلیغات به څه اثر ولري د خلافت په خلاف؟ یا که کوم تبلیغات مخکې شوي هغې څه تاثیر ولره او یا د دوی دا تبلیغات به د خلافت، اسلامي دولت، په خلاف منفي تاثیر ولري یا مثبت؟ او تاسو دغو علماوو ته، د آتش په نامه، به درباري مولیانو ته په همدغه برخه کې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم دغه کوم پلانونه چې د غرب د مزدورانو له خوا عملي کیږي، د اسلام په ضد د تبلیغاتو په لړ کې دا لرغونی تاریخ لري، دا د پخوا نه را روانه طریقه ده. کله چې نبي علیه الصلوة والسلام په مکه کې ظهور وکړ او اعلان د نبوت یې وکړ، خپل بعثت یې اعلان کړ خلکو ته، نو د مکې خلکو د نبي علیه الصلوة والسلام په ضد ډېر تبلیغات شروع کړل چې په داخل کې په هغه باندې مختلف نومونه کېښودل او د دې لپاره چې د بهر نه راتلونکي خلک بیا په هوش باندې فیصله ونه کړي او د مخکې د مخکې نه د ده د خبرو نه متاثره نه شي او د ده د حق دعوت قبول نه کړي نو د مکې نه بار یې د دوی په مقابل کې د نبي علیه الصلوة والسلام د دعوت په مقابل کې کسان ټاکلي وو او په یوه کوڅه او په بله کې به د دې لپاره ناست وو چې کوم خلک مکې ته راځي د حج لپاره یا تجارت لپاره یا په بل مقصد باندې چې د نبي علیه الصلوة والسلام سره مخ نه شي نو په لاره کې به ورته وویل چې دلته یو سړی دی او د هغه داسې نوم دی او داسې دی او هغه خلکو ته غلط دعوت ورکوي او پلار او زوی سره جدا کړل او هغه لېونی دی او پلان دی پلان دی چې تاسې خبرې وانه ورئ خو د همېشه لپاره د دغه تبلیغاتو اثرات د حق په مقابل کې مثبت تمام شوي دي ګټه یې کړې ده او تاوان یې نه دی کړی نبي علیه الصلوة والسلام ته ډېر کسان په همدې خاطر راغلل چې دغه تبلیغات یې واورېدل نو خلکو ته متوجه شو د دې اورېدو د وجې نه چې دا څه قسم سړی دی چې داسې خلک ورپسې خبرې کوي چې موږ دا وګورو ځه نو داسې فکر وکړه چې موږ به ورشو نصیحت به ورته وکړو د دې خبرو نه به واوړي چا ته چې د لېوني په شکل باندې معرفي شو نو هغه فکر وکړي چې دم به یې کړو دا لېونتوب به یې ښه شي چا ویل علاج به له وکړو لېونتوب به یې ښه شي خو چې کله به د نبي علیه الصلوة والسلام خوا ته راغله نو همغه د خلکو تبلیغات به د ده دپاره مثبت تمام شو هغه بیا دې ته اړ کړ چې د نبي علیه السلام خوا ته راشي او چې کله به راغله هلته به حق و نو هغوی به ایمان راوړه چې د دې د جملې نه طفیل بن عمرو الدوسي او نور صحابه کرام هغه په خپله ګواه دي چې زمونږ د هدایت سبب او حق ته د راتلو او په نبی علیه الصلوة والسلام د ایمان د راوړلو سبب هغه د همدې مکې مشرکانو تبلیغات وو. د حبشې پېښه هم د دې نه بعیده نه ده چې حبشې ته کوم صحابه کرام لاړل نو وروسته پسې تبلیغاتي ډله ورغله، جماعت، دغه لنډغر پسې لاړل د مکې د مشرکانو. غوښتل یې چې هلته یې د حبشې خلکو ته او د حبشې بادشاه ته دا صحابه کرام بدنام کړي او غلط یې ورته معرفي کړي، خو د عقل والا خلک د خبر او د معاینې تر منځ هغې تر منځ خامخا فرق کوي، نو هغه دواړه جانبه را وغوښتل او مخامخ یې کېنول او کله چې د صحابه کرامو نه پوښتنې وکړلې، د صحابه کرامو خبرې وزنداره وې، هغوی سره حق و، نو د حبشې بادشاه متاثره شو د هغې نه او هغوی ته یې هلته پناه ورکړله، ځای ورته ورکړ. نو د حق په مقابل کې دا زوړ تاریخ دی، د دنیا د تاریخ نه راواخله تر اوسه پورې د حق په مقابل کې دغه تبلیغاتي جنګ او تبلیغاتي ګروپونه او تبلیغاتي ټیمونه دا وجود لري او دا خو مستشرقین دي د ملایانو په نامه باندې چې کوم خلک د حق مقابله کوي او ځان د علماوو په نوم باندې یادوي هغه د غرب د خوا نه روزل شوي خلک دي. پخوا به امریکایانو او غربیانو هلته په خپل منطقو کې، په خپلو هېوادونو کې خپل ماشومان د دې لپاره روزل چې په شرقي نړۍ کې، اسلامي نړۍ کې د هغه عادات خپل کړي او بیا راشي د هغوی دعوت وکړي، د غرب لپاره دعوت وکړي، د دیموکراسۍ لپاره کار وکړي او د اسلام په اړه شکونه خلکو ته واچوي. خو اوس امریکا او د هغې متحدین په دې باندې وتوانېدل چې په ډالرو او په پیسو باندې په اسلامي دنیا کې داسې خلک پیدا کړي چې نوم پرې د مسلمان پروت وي، او اسلام کي خلک شکمن کي او د اسلام هغه حقه څيره خلکو ته غلطه ښکاره کي او د امريکا خوښه او د امريکا رضا او د امريکا چي کوم پاليسي ده هغه خلکو ته حق ښکاره کي او هغو ته دين ښکاره کي د دوی لپاره مستقيما جان کيري او اوباما او بوش دا مفتيان ګرځيدلي دي د هغه په فتوا باندي دی ټاپې لګوي او د همغه فتوا دلته خوريي که هغوی وويل چي د خلافت مجاهدین وحشین دی نو بس ددی په خوله باندی وحشین دی او که هغه ویل چی پلانی ښه دی هغه ښه دی نو هدف دا دی چی دا مستشرقین دی او دوی د همدی لپاره روزل شوی او ټاکل شوی خلک دی په دی باندی څوارلس کاله خرچی وشولی په دی باندی مصاریف وشو دی موقف ته ورسول شو او په هماغه موقف باندی دوی ته دمکینی ورکول کیږی چی دا کار وکړه که نه تاته به ستا د موقف نه به ته لری شی نو په هغې دمکيانې ورکول کېږي، نو په دې اساس باندې دی هلې ځلې کوي او خوله يې وازه کړې ده. خو په دې دې پوه شي چې د دوی تبليغات او د دوی غږ پورته کول دا د اسلامي خلافت په ګټه دي په تاوان نه دي. يو خبره ده چې د محراب او منبر نه دې دی دا استفاده نه کوي. محراب او منبر د باطل مرکز نه دی دا د حق مرکز دی نو د محراب او د منبر نه دې دی استفاده نه کوي. دويمه خبره دا ده. چې دا کار د غرب د لنډغرو مدني فعالینو په نوم خرڅ شوو خلکو دی، د درباري مولانو د بلام د پرکټو دی، دا د خرڅو شوو مرتدینو، د شوراګانو او د پارلمانونو د غړو دی، دا لاریونونه او یا په د حق په مقابل کې تبلیغات، دا د عوامو کار نه دی، نو دغه عوام مسلمانان دا دې په دې کې نه ښکیلوي او نه دې هغه اعلانوي چې دونه عوامو دلته مظاهره وکړله او دونه عوامو هلته مظاهره وکړله. او لارونی وکه عوام زمونږ مسلمانان وروڼه دی هغی نه د اسلام په مقابل کی لاریون کوي نه پاڅیږي او نه د حق په مقابل کی هغی پاڅون کوي او نه ودریږي او دغه یوه خبره دی ټول خلک د اعلان په شکل باندی واوری چی د اسلامی خلافت په ضد باندی لاریون او د اسلامی خلافت په ضد باندی د مظاهرات او احتجاجونه دا د اسلامی نظام په مقابل کی لاریونونه او احتجاجونه دی. او هغه څوک چې هغه د اسلحې په زور باندې د اسلام مقابله کوي، د اسلامي نظام او د شرعي نظام، نو د هغوی نه هغه خلک ډېر زیات په نښه کېدای شي چې کوم د خولې په واسطه باندې او د غږ په واسطه باندې د حق مقابله کوي، ځکه چې د دې خطر د هغه اسلحې والا نه ډېر دی، ځکه وسلې والا مخې ته راځي او د هغې زور دومره نه وي، هغه مردارېږي، د منځه ځي. د هغوی توره موږ ولیدله. او توره موږ ته معلومه ده او کوم چې دا د خولې والا خلک دي، چې د حق مقابله په خپلو ژبو باندې کوي نو دا د هغه آیات مصداق دی چې یریدون لیطفئو نور الله دا د الله د رڼا وژل غواړي په خپلو خلو باندې نو د دې خطر نسبتا ډیر دی نو د دې وجې نه د اسلامي خلافت مجاهدین دې ته متوجه دي چې څوک د اسلامي خلافت په ضد لاریونونه کوي او مظاهرې کوي چې د هغوی ترمنځ ښې درنې درنې چاودنې وکړي او هغې ته ښه درون ګزار ورکړي نو کوم مسلمانان ورونه چې زمونږ د دې ترمنځ ژوند کوي او د دوی د لاريونونو او د دې شيانو نه خبرېږي نو هغوی دې ځان وساتي، د دوی سره دې ګډېږي نه او د دوی د مظاهرې نه دې لرې واوسېږي، دا مخکې نه موږ خبر ورکوو، ځکه چې هر څوک په. هو دا خو پروژې دي، دوی خو پرې پيسې اخلي د دې سفارتونو نه، خو تاسې ستاسې هسې يو بل ډول احساسات درکوي او. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دوی د پاکستان د استخباراتو خلک په دې شوراګانو کې هغوی ځای کړي دي، د ايران استخبارات په دې کې شته دی. هم هغوی د دغه استخباراتي چینلونو د ګټې لپاره پورته کېږي او یو حرکت کوي او د هغې نه په دې باندې پیسې راوباسي، ډالر پرې اخلي، تومن پرې اخلي، کالدارې پرې اخلي، پاکستانۍ کالدارې اخلي، هندي کالدارې اخلي، دی پیسې وصولوي او عوام مسلمانان یادوي چې دا د پلاني ځای کې د عوامو مسلمانانو د خوا نه مظاهره وشوه او دا وشو هغه وشو. اولنۍ خبره خو دا ده چې مظاهره او لاریون د اسلام په اصل کې نشته دی، دا د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دی او دیموکراسي کفر دی او لاریون هم د کفر د اصولو باندې تګ دی او دویمه خبره دا ده چې د اسلامي نظام او د اسلامي خلافت په ضد باندې لاریون کول او پاڅون کول دا خو بیا د اسلامي او شرعي نظام په مقابل کې د دې خاص همدا معنا ده چې حدود نفاذ موږ نه منو دا چې حدود نافذیږي د خلافت په ساحه کې موږ د دې خلاف د بنګو د چرسو ختمېدل موږ نه منو یا د دې لپاره لاریون دی چې موږ د خلافت په ساحه کې ستر او پر دد او حجاب دی، د په خلافت کې د اسلامي نظام نفاذ دی، موږ دا نه منو، د دې لاریون همدا مانا ده او هر څوک چې په دې کې ګډون کوي او په دې کې یې شتون لري او په دغه کې منډه وهي نو هغه به د درنو درنو سنداني سنداني ګوزارونو سره مخ کېږي نو عوام مسلمانان به انشاءالله نه دوکه کېږي. نه به تیروزی دا څورلس کاله دیرش کاله دی خلکو دوکه کړه او تیر ایستل او ډیری لوبی پی وکړلی نور به دی خپل ځان پیژاندلی یی دا امت اسلامی نظام ته ضرورت لری دا اسلامی قیادت ته ضرورت لری دا اسلامی خلافت ته ضرورت لری او نن الحمدالله قایم شوی دی په ځای د دی چی د دغه لنډه غرو لوفرانو لوچکانو او د بلان پر کټو او د خرڅ شوو مرتدینو سره په څنګ کی منډی وهی او د هغوی د ډالرو را ایستلو لپاره او د هغی د پروژی د پرمختګ لپاره دوی استعمالیږی د دې په ځای باندې دی راشي او د خپل اسلامي خلافت په سوري کې د خپل عادي ژوند ته په سوله ییزه فضا کې د امن او د خوښۍ نه ډکه فضا کې دوام ورکړي، دلته دې ژوند وکړي او ځان دې په ارتداد کې نه واقع کوي او نه دې د خطر سره خپل ځان مخ کوي. بېشکه شیخ صاحب دا مرتدین دا طواغیت په دې پوه دي چې دا د جان کیري او د اوباما هغه حلالي بچیان چې د دوی فیصلې ته د دوی د تش په نامه ولسمشرانو ټاکلو ته جانکیری راځي او هغه د ټاکنو کومه لوبه چې ده هغه هم بیا مسترده کړي او په خپل لاس یې انتصابي شکل باندې ټاکي چې دا دې پلانی شو دا دې بستانی شو نو تر دې کچې پورې دوی د امریکې بچي دي او په دې باندې بیا هم پوهېږي چې دا متدین ولس د امریکایي استعمار نه څومره نفرت لري نو اوس دوی په دې پوهېږي چې امریکا دلته متنفره ده راځئ نو اوس داسې یو دې ولس ته داسې یو پلمه په لاس ورکړو، داسې یو تبلیغات ورکړو، ددوی ذهنیت په دې خراب کړو چې دا خلک د امریکې خلک دي. نو ولس خو په دې پوهېږي چې ولس خو دوی په سترګو ګوري، لګیا دي دغه د امریکايي نظام ګوري او زموږ په اړه د خلافت اسلامي په اړه اوري. نو اورېدلو او د لیدلو تر منځ ډېر فرق دی. دوی مستقیماً دوی ګوري او زموږ په ارتباط له دوی اوري چې هلته خو فلاني داسې وویل او بستاني داسې وویل. نو ولس لله الحمد ولس ته معلومات دی، دوی دې هسې بې ځایه خوارۍ نه کوي. ولس ته معلومه ده چې تاسې موږ څوک یو تاسې څوک یاستئ او موږ دا امتحان کړې ده دا لله الحمد دا ولس ته د لمر په څېر روښانه ده ټول اسلامي نړۍ ته روښانه ده چې اسلامي خلافت یوازې او یوازې د الله جل جلاله په نصرت تکیه دی او ورځ تر بلې نو چې دا مخ پر وړاندې روان دی لوی لامل یې هم همدغه دی چې دې سره د الله جل جلاله نصرت دی زموږ زخمیان پاکستان ته نه ځي زموږ زخمیان ستاسې روغتونونو ته نه درځي زموږ زخمیان په امریکايي طیارو کې نه انتقالیږي، زموږ زخمیان په دې روغتونونو کې نه تداوي کیږي، په همدغه دنګو غرونو کې تداوي کیږي، موږ اصلې هم دا ستاسې له لاسونو نه د خپلو مټو په زور اخلو، غنیمت کوئ، د پاکستان مرتدینو نه هم غنیمت کړې، له تاسې هم غنیمت کړې ده، همدا راز د خپل مرکزي خلافت څخه موږ سره همکاري کیږي، مرستې کیږي، په مغو باندې دغه د خراسان ولایت روان دی، لله الحمد موږ په دغه ازادو سردرو او غرونو کې ازاد، سوکاله او سرلوړی ژوند لرو. د چا بندګي او غلامي نه کوو نه مو کړې ده له ده خو دوی حماقت تر اخري حده پورې ورسېده تاسو څه فکر کوئ چې دوی د دې تبلیغاتو په تاثیراتو باندې پوهېږي دا خبرې کوي که نه دا په غیر شعوري توګه د دوی د خولو نه راوځي یا دوی په د خلکو د غولولو لپاره دا خبرې کوي که نه دوی دوی هم زړه کې قانع دي چې یاره دا به واقعي دا خلک وي ډېره ښکاره خبره ده د دوی ټول په خپلو زړونو کې پوهېږي. د پاکستان مرتد نظام او مرتد حکومت د افغانستان مرتد حکومت د دوی استخباراتي غلامان او مزدوران چې هغه د تنظیمونو په شکل کې استعمالیږي دوی ټول په خپل زړه کې پوهیږي چې حقیقت څنګه دی او حق څه شی دی. دوی اسلامي خلافت په صحیح معنی باندې پیژني او دوی پوهیږي چې اسلامي خلافت د هغه د مودو د انتظار نتیجه ده چې دې ته ډېرې میندې بورې شوې دي، ډېرې ښځې ورته کونډې شوې دي او دې ته ډېرې وینې توی شوې دي، دا د هغه وینو نتیجه ده، د هغه کونډو رنډو دعاګانې دي او دا د قرآن کریم د مینځ نه راوتی نظام دی چې ټول ټول سیستم یې د الله رب العالمین په امر او د الله رب العالمین په منع باندې ولاړ دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او د هغه په منهج باندې ولاړ دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی چې. د خلافت حقانیت دشمن هم پېژني او دوست هم پېژني، مسلمان هم پېژني او کافر هم پېژني، مرتد هم پېژني او منافق هم پېژني، ټولو ته معلوم دی، لیکن دومره ده چې دوی اوس په یو طرف کې واقع شوي دي او دا خلک امریکا په ډالرو باندې اموخته کړي دي او هلته فقیرانو نه سرمایه داران جوړ کړي دي. او هغوی ته غټې غټې بنګلې ورکړې دي او هغوی ته آمدن او شتمني ورکړې ده نن چې د اسلامي خلافت غږ د دی په غوږونو لګېدلی دی نو دی داسې فکر کوي چې د دې سره به دا زمونږ سرمایې د مینځه ځي او دې سره به دا زمونږ کاروبارونه د مینځه ځي نو په او زمونږ واکمني د مینځه ځي او حکومتونه هم د مینځه ځي نو د همدغې زور راخستي دي او همدغه مادیات او لالچ راخستي دي او په شعوري ډول باندې دې لپاره ستراتیژي جوړوي تېروځي نه او نۀ په ذهن کښې دا خبره ور اچول شوې ده. دې ته کيني، دې ته ستراتيژي جوړوي چې خلافت مجاهدينو قوت خو په دغه اندازه کښې دی چې وسله وال جنګ کښې مونږ ورسره د ماتې سره مخ شو نو اوس په کومه طريقه کولې شو چې دۀ نه خلق متنفره کړو. بيا چې کله زمونږ غږ د ميډيا د لارې نه ولس ته ورسېده نو بيا په دې خاطر باندې چې. دغه زمونږ غږ متاثیره کی نو ددې لپاره کینی او بیا مشوره کوي چی اوس دې سره څه کوو نو کله دغه غږ کوي چی شیخ صاحب دلته یوه خبره زه زیاتول غواړم چی دوی د راډیو د بندیدو په ارتباط هغه انتهایی زور وواهه هوایی ځواکونو یې زور وواهه دلته بیخی هغه انتهایی حده پورې مونږ خو دلته لیدل چی په کومو کومو طریقو باندې راغلل دا دومره سرویګانې او مسایل یې او مراحل یې ترسره کړل چی بیخی انتها یې نشته دی خو لله الحمد وس یې ونه رسیدله دا موږ یوازې او یوازې د الله جل جلاله مدد حفاظت او نصرت بولو بس خو د دوی فکر ټول پروژوي فکر دی دوی فکر جوړ ده چې که امریکا یو څه شی پیدا نه کړي یو څه شی راونه باسي او معلوم یې نه کړي نو دا په دې پوه شي چې دا د امریکې په خوښه دا کار شوی دی خو دلته د دوی فکر بل طرف ته تللی د الله د نصرت نه فکر اوښتی دی چې امریکا نو څوک ده امریکا د امریکا خو موږ ولړزول امریکا خو په ګونډو کړی ده لله الحمد امریکا خو انشاالله د خلافت د زمرو نوم چی واوری په هغه خپل ځایک لړزیږی په په پنټاګون کی مو ورته بریدونه وکړل لله الحمد امریکا موږ نه نشی خلاصیدلی نو دوی دا خبری کوي بله مسله دا ده چی دوی د الله د نصرت نه مایوسه شوی دی او د دې ترڅنګ کله هلته ډرامه جوړه کی چی طیارو نه داعشیان ښکته شو کله هلته ډرامه جوړه کی ماته د صلاح الدین ایوبی رحمه الله په وخت کی د هغه د صلیبی جنګونو په لړ کې چې کوم ګمې ډرامې به دي صلیبیانو جوړولې هغه را یادې شي. د خندا وړ خبرې یې چې هغه دلته جوړه کړې دلته جوړه کړې ډرامې خو دا ډرامې او هیڅ تاثیرات نه لري خو د دغو. مومینو پرګنو هغه ذهنیتونه چې دي لله الحمد هغه خلاص دي د دوی که د راډیو په ارتباط کوم زور وواهه د همداسې نورې ډرامې جوړې کړې د خلافت لیکو ته د راتلونکو ځوانانو د مخنیوي لپاره یې بلا پروژې په کار واچولې خو یو څه یې هم نتیجه نه ورکوي او دوی دې په دې باندې مطمئن اوسي چې تاسې څومره کار کوئ هغه زموږ په ګټه دی انشاالله او انشاالله تاسې به یې مونږ ته منفي تاوان را رسوئ خو مونږ ته انشاالله مستقیماً ګټه را رسیږي او دا یوازې مونږ د الله نصرت بولو. د دغه شان مسایلو په ارتباط د ولس د دغه شان موضوعاتو په اړه چې دوی د رسنیو نه اوري د دغو مزدور رسنیو نه د هغوی حق او مسولیت څه جوړیږي چې هغوی باید په دغه برخه کې څه فکر وکړي یا څه کومه تګلاره تعقیب کړي چې د دغه مسایلو نه اغیزمن نشي. د قرآن کریم. وینا ده، زه دا خپلو عوامو مسلمانانو وروڼو ته توجیه کول غواړم، متوجه کول غواړم، هغه دا چې رب العالمین فرمایي، یریدون لیطفئو نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون، دا خلک غواړي چې د الله رب العالمین رڼا په خپلو خلو باندې ووژني، خو الله پاک به خپله رڼا په هر صورت باندې پوره کوي، یعنې دا دین به په مخ باندې ځي او دین به واکمن کیږي. دا کفري نظامونه به ټول د دې د واک لاندې راځي که کافران دا بد هم ګڼي. زما عوامو ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا پیغام دی چې دغه کوم رادیوګان چې د امریکا په نظارت کې جوړې شوې دي او یا امریکې جوړې کړې دي مستقیماً چې د ازادۍ رادیو ده او بله ده او بله ده والله العظیم چې په دې کې ستاسې لپاره هیڅ قسم دیني، کلتوري، او ستاسې اخلاقي ارزښت نشته دی والله العظیم چې دا یوازې د دیموکراسۍ د تطبیق لپاره جوړې شوې دي او دوی غواړي چې د اسلام په مقابل کې یو نوی جوړ شوی دین چې دوی جوړ کړی دی په ملل متحد کې او بیا یې دې دنیا ته وړاندې کړی دی هغه دین د تطبیق لپاره او د اسلام د منځه وړلو لپاره دا رادیوګان ټول جوړ شوي دي دی چې کومې خپرونې کوي او کومې پراپیګنډې کوي د اسلام په ضد، د اسلامي خلافت او د اسلامي نظام په ضد، دې ته غوږ مه ږدئ او دا مه اورئ. الله رب العلمین داسې امر کړی دی چې کله خلک د الله په آیاتونو کې مشغول وي، نو تاسې د هغې نه پاڅېږئ، د هغې سره مه کېنئ، د هغې خبرې مه اورئ تر دې چې د هغې خبرې نه اوښتي نئ او په بله یوه پیدامنه خبره کې بوخت شوي نئ. نو زما نظر دا دی چې عوام مسلمانان دې دغه رادیوګان بیخي اوري نه. او که چیرته اوري د واوري چیرته یو وخت کی نو بیا دی ددی په خبرو باندې باور نه کوي ځکه او بیا دی خوريي نه باور دی پرې ځکه نه کوي چې دا تجربه شو دی عوامو مسلمانانو ته پته ولګیده چې دی قدم په قدم دروغ وایی او هره خبره یې دروغ ده او په خپله هم دغه جورنالستان په دی باندې هم پوه شوي دي دوی دی نور ددی سره وخت نه تیروي دی دی خلافت ته راشي چې حقیقت خبر خور کی نو اول خو دی دی په دغه غولیږي نه او دویمه خبره دا ده چې کوم خبر د دی نه اوري دا دې خوريي نه ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمايي کفی بالمرء کذبا حتی یحدث بکل ما سمع سړي د پاره دا دروغ پوره دي چې خبر اوري او سمدستي خوريي دا پوره دروغ دي خبر دا د لیدلو په شانې نه دی دا خامخا پرخ کوي نو د دې وجې نه نو دا ښکاره ثبوت شو دا د خبر د لیدلو په شان نه دی دوی مستقیما د امریکې باداري دلته ګوري او زموږ په ارتباط مو خلکو ته د لیدو خبرې کوي. او حقیقت دا دی هلته نظام امریکایانو جوړ کړ بیا په هغې کې ټاکنې امریکایانو وکړې اوس د هر یو موظف غټ پوست باندې چې هر څوک کار کوي د هغه سره څنګ کې خارجي مشاور ناست دي ټول قوانین او ټولې نقشې ورته هغې جوړوي ټوله فاصله هغې رامنځ ته کوي هره سروې چې په افغانستان کې کیږي یا په پاکستان کې کیږي د واکسینو نه واخله تر غټو سروې ګانو پورې د امامانو د تدریبه پورې دغه ټولې سروېګانې یوازې او یوازې د دې لپاره دي چې د افغانستان د ماشومانو، د ښځو، د غټو، د وړو، د علماوو، د دانشمندانو، د پویو، د ناپویو، د دوی هغه ډېټا جوړه کړي او په یو ډېټابیس کې امریکې ته وسپاري او امریکا په هغې باندې راتلونکي پلانونه جوړ کړي. افغانستان او دغه سیمه چې دی د کومو مشکلاتو سره مخ کړې ده، دغسې په سلګونو نورې ستونزې او خنډونه ورته راولاړ کړي، د دغې لپاره دوی. هر حرکت د دی د دی لپاره دی او په دی باندی دا عوام پوه شو نو دی د الله رڼا په خپلو خلو باندی وژل غواړی خو زه مطمئن یم ان شاءالله چی نشی او عوام دی په دی باندی نه دوکه کیږی عوام دی د دی اوریدو تر څنګ د حقیقت په لیدلو باندی خپل ځان ته خپله تنده ماتی. بېشکه شیخ صاحب وروستۍ خبره دا کوو چې د خلافت په خلاف خو د اسلامي دولت په خلاف چې کوم نړیوال تړونونه دي هغه ولس ته په ډاګه ده او نړیوالو ته په ډاګه ده چې په عراق او شام کې سوریه کې چې کومې نړیوالې بمبارۍ روانې دي امریکې هلته ځواکونه ښکته کړل هلته نو دومره دومره یو وحشت او بربریت دوی وکړ چې ټوله نړۍ راټوله شوه خو لله الحمد د خلافت په زمرو یې زور ونه رسېد دا یوازې ایماني قوت دی او دا یوازې د الله جل جلاله نصرت دی همدلته په د خراسان په ولایت کې هم همداسې ده دوی داسې فکر کاوه چې دا د ګوتو په شمېر کسان دي او یا ورشی پی او له مخی به یی لری کړی خو دوی په دی باندی نه پوهیږی دا احمقان چی دغه د ګوتو په شمیر کسانو سره الهی نصرت دی د دوی سره د الله جل جلاله مرسته ده دوی دلته دا زورم ووهه بیا لاړل نو د نورو نړی نه یی تړونونه وکړل نور نړی سره روسیی سره تړون وکړ لس زره میله کلاشینکوف او نوری مرستی راجلب شوی طیاری همدا راز چین سره او څه او څه په دی وروستیو کی نو امارت هم شروع وکړل امارت پاکستان او تر دې حده پورې تاسې هغه مستند راپورټ واورېد چې پاکستاني امارت او د موجوده د دې نظام د اربکیانو او اردو تر منځ تړون شوی دی او مستقیماً په لاندې ولسونو کې خلکو په سترګو ولیدل چې سره برګ اتڼ یې کوه سره شریک تاوېدل نو دا عجیبه غونده د احزابو جنګ دی په اصطلاح نو تاسو دغې ته په کوم ډول ګورئ یا دغه تړونونه د کفري نړۍ چې کوم تړونونه دي د خراسان ولایت لپاره په ځانګړي ډول او یا د دې طواغیتو چې کوم تړونونه دي دا د تش په نامه د اسلامي تنظیمونو بدناموونکې کومې ډلې چې دي دا به بریالي شي یا نه؟ ایا تاسې د خلافت مجاهدینو ته یا ولس ته په دې ارتباط څه پیغام او ډاډ لرئ او همداراز دغه تړونونه یا دغه شان شریکې مقابلې او جنګونه چې دي د دوی چې ټول کفر سره یو ځای شوی دی ان تر دې چې یو بل زخمیان یو ځای شریک تداوي کېږي او بل ته وینې ورکوي نو دا تاسو څنګه ارزوئ؟ او په دې اړه وروستۍ خبرې به ستاسې څه وي؟ دا ښکاره ده چې د اسلامي خلافت په ضد باندې چین، هند، پاکستان، روسیه، امریکا، برتانیه، فرانسه، جرمني، جاپان او دا ټول هېوادونه سره یو شو. یوازې دوه دېرش هېوادونو نه سعودي آل سلول ایتلاف جوړ کړ د اسلامي خلافت په ضد. یو خو د دغه دښمنو هېوادونو سره نږدې کېدل او سره یو ځای کېدل د اسلامي خلافت په ضد دا د اسلامي خلافت د قوت دلیل دی چې دومره دا خلک مجبور شو چې خپلې دښمنۍ یېرې کړې د اسلامي خلافت په ضد باندې او د اسلامي خلافت په ضد باندې سره راولاړ شو او تړونونه وکړل. دغه تړونونه چې څومرم دي دې ته مونږ د احزابو په سترګه باندې ګورو چې ددې نبي علیه الصلوة والسلام په باره کې کوم احزاب جمع شوي وو هغوی ماتې وخوړله او داسې په هر پیغمبر پسې په هر زمانه کې په حق والاو پسې داسې احزاب را جمع شوي دي خو بیا مات شوي دي لله الحمد نو دوی به هم ماتیږي او مونږ په دې کې خپل دریځ د هغه صحابه کرامو په شان لرو چې الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون خلکو ته وویل چې خلک درپسې راټول شوي دي ګوره او اوس به هم د مینځه ویسي تې ویریږئ نو د هغوی ایمان په دې باندې زیات شو او په خپل رب یې توکل وکړ. یقینا د احزابو د جمع کېدلو دوران او د احزابو د راجمع کېدلو موقع دا د الله رب العالمین د نصرت موقع یي د مؤمنانو د حق والاوو سره همېشه د پاره همداسې شوې دي نو مونږ د دا ځان د پاره یو زېری ګڼو ان شاء الله تعالی چې احزاب سره ټولېږي نو د الله مدد مونږ ته متوجه کېږي او د الله رب العالمین مرسته نژدې کېږي. نصر من الله و فتح قریب زمونږ دغه د الله رب العالمین په تعهد باندې ایمان دی او هغې ته سترګې په لارې چې د الله رب العالمین مدد به راځي او ډېر نږدې دی او فتح را روانه ده د دې تړونونو فایدې زما په نظر باندې چې په دې باندې مرتب دي هغه یو خو دا ده چې په دې سره زموږ د مجاهدینو مورال اوچتېږي ځکه د حق مجاهدینو نښه همدا الله رب العالمین ښودلې ده چې کله خلک د د احزابو د جمع کېدلو نه دی خبریږي نو ایمان بې زیاتیږي دویم دې سره د عوامو اشتباهات ختمیږي چې ځینې خلک ځان په اسلامي نومونو یادوي یا ځینې هیوادونه ځان د خلکو د دوکه کولو لپاره د اسلامي پیوند د خپل نوم سره یو ځای کړي نو عوام په دې باندې پوهیږي چې دغه پیوند چې دی دا صرف د خلکو د دوکه کولو لپاره دی دوکه کولو لپاره دی او دا په حقیقت باندې بنا نه دی نو د عوامو اشتباهات هغه ختميږي د خه مرتدينو د ارتداد په حق کې او د اسلامي خلافت د حقانيت په باره کې دريم دا دی چې په دې سره د دوی ضعف ثابتيږي چې دا د ضعف په هغه انتهايي نقطه کې واقع دي ځکه نو ټوله نړۍ د يو وړوکي جماعت چې نبي عليه الصلوة والسلام هغې ته طائفه ويلې ده خو قيد يې ورسره د منصوره لګولی دی د الله د طرف نه د مدد والا ډله چې د الله نه ورسره مدد کیږي نو دغه د طائفه منصوري په مقابل کې د دونه ټول دنیا ائتلافونه دا دلیل ده په دې چې دنیا کمزوري شوې ده لله الحمد حق غالب دی او کفر د دې په مقابل کې مغلوبه شوی دی بل دا چې د دې ځنې جماعتونو په منځ کې تیروتي خلک دي نو د دې تړونونو سره هغوی ته هم حقایق ښکاره کېږي، نو هغوی بیا د حق میدان ته راځي او دغه باطل پرېږدي. او یو بله پیدا په دې کې چې ما ته ښکاره کېږي هغه دا ده چې د نبي علیه السلام یو حدیث دی چې اخره زمانه کې ټوله دنیا به په دوو خېمو تقسیم شي، یوه خېمه به د اسلام وي، بله به د کفر وي، د اسلام د خېمې لاندې به بیا منافقت هم نه وي، حتی منافق به نه وي. او د کفر په خیمه کې به یو مسلمان هم نه موندل کېږي. نو دغه ایتلافونه چې نړۍ کوي، په دې سره موږ ډېر زیات په دې وجه خوشحالېږو چې دغه د حدیث د نبي علیه الصلوة والسلام متحقق کېږي او ثبوت ته رسېږي چې ټوله دنیا د دوو خیمو په طرف باندې روانه ده. ان شاء الله څومره مسلمانان چې دي د حق والا په ټوله نړۍ کې هغه به راځي د اسلامي خلافت سوري نه به رالاندې وځي او د اسلام د خیمې لاندې به راځي او نور چې څومره دموکراسۍ دي، جمهوریتونه دي، سیکولر نظامونه دي او دا رنګه د ددې غلام استخباراتي چینلونه دي، تنظیمونه دي یا مدني ټولنې دي یا نور شیان دي، ګند بلاوې دي، دا به ټول یو طرف ته کیږي، فیرکمه جمیعا، ټول به الله ګیډه کوي او جهنم ته به یې غورځوي، ان شاءالله د ماتې سره به مخ کیږي، دغه لښکر د مهدي لښکر دی او ډیر زر دی چې د مهدي په قیادت کې به دغه تور بیرغ تر فلسطینه رسیږي، دغه تور بیرغ به لاندې به دغه کاروان تر سپینې ماڼۍ رسیږي او ان شاءالله تعالی موږ به ډیر زر څوک به ژوندي یو څوک به ددې دغه حالت دغه نعمت نه به برخمن شي او څوک به تې جنت ته شهادت مقام به چا ګټلی خو ډیر زر دی چې دغه تور بیرغ لاندې ددغه اسلامي فکر او د اسلامي قیادت کاروان دا به د حرم منبر ته ځان رسوي باذن الله تعالی او دا ډېره لرې نه ده موږ یې ډېره نږدې ګورو ان شاء الله تعالی زه ټول ولس ته عوامو ته مجاهدینو ته مخلصو مجاهدینو ته طالب العلمانو ته په زندانونو کې بندیانو ته دې ټولو ته ډاډ او اطمینان ورکوم مطمئن اوسئ ډاډمن اوسئ ان شاء الله هغه شېبې راغلې دي چې ستاسې د زړونو هغه تڼاکې به ماتې شي او اسلامي امت به یو ځل بیا په خپلو پښو باندې ودرېږي او د نړۍ په مخ باندې به کفر را نسکور شي او کفري ټول حرکتونه به مات شي باذن الله تعالی ان شاء الله تعالی. مننه ډیره زیاته مننه شیخ صیب او په وروستیو کی نو د امارت پاکستان کشرانو جنګیالیو ستاسو مشرانو د پنځو میاشتو اوږده ځنډ او تیاری نه راوروسته وپتیله چی د نازیان له لوری د پاکستانی توپونو او چورلکو په مټ او همداراز د فوجیانو په مټ د نازیانو له لوري یرغل وکړي، همداراز د پاکستان د د بټي کوټ له لوري د اربکیانو، اردو، کمانډویانو سره په شریکه محاذ خلاص کړي او د خلافت د مجاهدینو مقابله وکړي، همداراز د چپرهار له لوري د. هلمند، زابل او د ایست ولایتونو څخه د راغلو مشرکینو او همداراز د د دواړو طاغوتي نظامونو له فوجیانو څخه د راټولو شوو غوره شوو شیعه ګانو له لوري د بریدونو تاسې د طواغیتو او د طاغوتي نظامونو په تکیه باندې جنګ ته راوتلي یاستئ او مونږ یوازې او یوازې د الله جل جلاله په نصرت او د الله جل جلاله په مرسته، امداد او مینه د د د جنګ او سنګر د د سنګر جنګ ته ځو او د دغه ډګرونه په خپلو وینو همداسې رنګین ساتو، نو وبه ګورو چې بری د چا دی؟ لله الحمد بری د خلافت د زمرو دی او بری د الهي قانون د د د الهي قانون دی او د قرآن د حکیمت دی بری تاسې به ډېر زر پوه شئ چې موږ څوک یو او تاسې په دې پوه شوي یاستئ چې موږ څوک یو او تاسې څوک یاستئ؟ تر بیا مو په لایزال رب سپارم، الله مو مل او مددګار اوسه. افغان طالبان داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ایران ته د مرستې لاس اوښت کړی افغان طالبان داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ایران ته د مرستې لاس اوښت کړی. ايها الساسة الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل قد نصرنا بقلة يوم كان اے مسلمانه چې ته ځان ته مجاهد وې څنګه ته دغه مشر په لاس باندې جنگ کې خلافت اسلامي په خلاف باندې چې ستا مشر زی او د خپل مور دشمن سره چې کوم د معاهده کې هغه نه پیسې اخلي د الله د نظام د ختمولو لپاره اې د آیسای مزعوم امارته مونږ خو داسې نه ګڼله الله اکبر اخري نتیجه او غایه دا شوه چې تاسو د بېحیا او مرتدې ادارې آیسای په اشاره د ایران مجوسي او شیعه مرتد هېواد سره د اسلامي خلافت په ضد تړون وکړ او د هغوی نه مو مرسته واخسته هغه شیعګان زموږ مور بی بی عایشی رضی الله عنها باندې غلط تهمتونه لګوي والعیاذ بالله ټول صحابه کرام مرتدین بولي تاسو په ورځ د قیامت عایشی رضی الله عنها او ټول صحابه کرامو ته څه جواب وایاست خو لرې نه ده چې ستاسو نه به هم خراسان ډېر زر تصفیه او پاک شي ان شاء الله ايها الساسة الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل قد نصرنا بقلة يوم كان د اختلاف بله څه نکته نشته د بغیر د دینه چې یو خو د هغو مفادو ته نقصان رسي ځکه چې که دې ځای کې د خلافت اسلامي ولا جهاد شروع شي نو د دوی بيا د ايساي په نيز باندې قيمت ختميږي بيا د دوی کومې بنګلې دي او کومې موټرې دي هغه ګډوډيږي او دويم مفاد د دوی دا دي چې دا کومه د ډيورنډ والا کرښه ده چې د دې کايل بغير د ايساي او د پاکستاني فوج نه بل هيڅ کوم نشته نو دا د ډيورنډ والا کرښه خرابيږي چې په دې باندې ايمان وروړل اصل کې کفر ده ايها الساسه الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل قد نصرنا بقلة يوم كان وان في خراسان من يزعم انه مجاهد په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لاره کې د جهاد دعوا کوي او وایي مجاهدین دي خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي داسې خلکو ته موږ خبرداری ورکوو او توبې ته یې رابولو که توبې اعلان نه کړي دوی به